باب دې په بیان د ذکر کولو په وخت د سبا او د ماخام کې چې سحر او ماخام به کم کم کم کم ذکر کې کم کم ذکر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړي نو دا غي بارکه ها کم شر چې په سړی باندې مسلط کیږي یا بازی په بازو جن د شیطانانو مراد دی یعنی لولو رؤسا د شیطانانو ناکار با هر قسم شنو دی مراد ځان بچ کو وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال او سبا ما خام دعا چې دا کلمات هم ویلي دي له الملک وله الحمد الله لرا بادشاہی دا الله لرا ثنا او صفاتونه دي او هو علی کل شیء قدیر دا الله پاره شری قدرت والا رب اسالک خیر ما فی هذه الليله از ما رب سوال کوم ستانه د غوړوالي دا څه چې په دې شپه کې یا سلو دلزل الله اکبر او درې دلزل سبحان الله او درې دلزل الحمدلله نو سلب پوره شي ها رب متفقن علی اتفاق کله شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم ګورم حضرت رضی الله تعالی عنہ بی بی وا حضرت فاطمه الزهرا چاغي وا ډیر مهنت کاو خپل وړو به په خپل میچنه باندې وړول نو د کور کار به کاو نو هغه بس تړ شو د کارونو نه یو ځل را نبی علی السلام ته وی دا الله پیغمبره مال یو خادم خدمتگار راکا وینځه چې زما سره خدمت ستړي کېږم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال او قال ویل رستری او مستری فرشتہ د کور کار موږ تاسو په کار خو د کور ډیر کارونه یوازې د ماشومانو خدمت کول کور صفا ساتل کټو یو لو برابرول نو چې دغه څه پرته نو ما خام پکې بیا اور دن نشي څنګه چې دغه څه دا نه وي چې دا زه کولاو کوم وی سندما صفای کم سپکې راغلي نه سپکې پراته نه نو کله پکې ماری کله پکې منګکی کله پکې حلل مینو ټک ورګین بیا یو الله له به نو توکل اس داسې باز خلک توکان توکي اغم ټیک دی خو د خپل خلی توکان په خپل لاس باندې یا نفس بغیر د لالونه په لاس باندې او هغه لاس بیا په بدن باندې راخل دا عمل نبی علیہ السلام بدرې زله کاو قال علو لغت ویل دي النفس نفخ لطيف دا غ پوکلی